بسم الله الرحمن الرحيم باب الصوم كفاره دا کتاب الصوم شروع دی او په دې کې دا دریم باب دی حدیث نمبر 1895 دروجی باس فضائل اغه ذکر کوي یو د روجو د فضیلت نه دادا چې روجا د ګناهونو د پاره کفاره ده یعنی په دې سره ګناهونه د پخپل رجیږي خو په نورو روایتو کې راځي چې انسان دا کم چې صغایر ګناهونه دي دا خو دې سره پخپل ختميږي او که انسان خو شرط دا دی چې انسان د کبایر او نزان ساتي ځکه چې کبایر هغه بغیر د توبې نه هغه نه معاف کیږي نو د روجي فضیلت دا دی چې روجا په دې سره ګناهونه رجیږي او دا د ګناهونو د پاره کفاره ده دا روایت مخکم تیر شوی وو په کتاب الصلات کې په اغه ځای کې د منځ د پاره دا ویلو چې الصلات کفاره ځکه دی حدیث کې د صلات ذکر هم راغلی دی او ورسره د روجي ذکر هم راغلی دی حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفه قال قال عمر رضي الله عنه حضرت عمر رضي الله تعالی عنہ اغیو فرمایل من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه چاته یاد دی حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه په بار د فتنو کی نو د دې روایت غنو صحابه کرامو ته یادو خو په صحابو کې بعضی صحابه اغي په بعضی قسمه روایتو کې هغه مشهورو لکه حذیفه ابن الیمان دتا د فتنو غ روایت هغه معلومو د هر یو غ خپل یو تخصص او خپل سپیشلیټي وا نو حذیفه ابن الیمان وی انا سمعته ماته اوریدلې دی یقول چې نبی له صلوات والسلام به فرمایل فتنه الرجل فی اهله و ماله و جاره چې فتنه د یو سړی دا روایت چې موږ مخکې ویلو نو په هغه ځای کې منګه د شاه ولی الله رحمت الله علیه دغه په حواله باندې چې د انسان فتنه دا پشپق قسمه دا په حجت الله کې هغه ذکر کړی دی چې شپق قسمه فتنی دي چې پای کې یو انسان هغه مبتلا کیږي بعضی هغه دي چې هغه د د ذات ته متوجه دي هغه لازمي دي صرف د انسان هغه ځان پکې مبتلا کیږي بعضی هغه دي چې هغه کورنۍ دي بعضی هغه دي چې هغه د ملک په سطح باندې دي بعضی هغه دي چې هغه د امت مسلمه په سطح باندې دي بعضی هغه دي چې هغه د انسان دین پکې مبتلا کیږي نو دا مختلف قسمه فتنې دي شاه صاحب په حجت الله کې ذکر کړی دی فتنه الرجل فی اهله و ماله و جاره فتنه دی یو سړی امتحان دی یو سړی په ازمایش کې مبتلا کېدل دی یو سړی فی اهله په بار د اهل او عیال دغه کې وماله او په باره د مال داغه کی وجاره او د گاونډی کی یعنی انسان خامخا چې په خپل کور کې ژوند تیری نو د خپل اهل او عیال داغي په حقوقو کې د انسان نه کمی کوتاهی کیږي پوره حق نشي ادا کوله دارنګ د مال باره کې انسان نه کمی کوتاهی کیږي د گاونډي باره کې کمی کوتاهی کیږي لیکن تکفرها الصلات نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ حذیفه ابن الیمان ته وی چې لیس اسال عن زه ز د دې فتنې باره کې ته پوس نه کومه دا کم چې تا ذکر کړل د یو سړی د په فتنه کې مبتلا کېدل اهل او مال او گاونډي بلکې خه انما اسأل عن التي تموج کما يموج البحر بلکې زه د هغه فتنې باره کې تپوس کوم چې هغه به چپی وخی پشان د چپی د د سمندر بانی یعنی زه د هغه غټی فتنې تپوس کوم کم چې با په مسلمانانو باندې په عمومي سطح باندې راځي د سمندر د چپو پشان فقال حذيفه حذيفه ابن اليمان توي چې وان دون ذلك بابا مغلقا چې هغه فتنه ته مخه تا یو دروازه د بندا یعنی هغه فتنه هغه به هغه وخت کې راکولاویږي چې هغه هغه ته مخه ته یو بنده دروازه ده نو چې ترسو هغه دروازه بند ده هغه فتنه هغه نور کولاویږي یعنی په مسلمانانو کې قتل عام دارنګ په مسلمانانو کې د ډاکی او مختلف سيزونه او د درو خوریدل دا قس قسمه قسم فتنی چې هغه عمومي په ټول مسلمانان پای کې مبتلا کیږي نو قال عمر رضی الله تعالی عنہ د حذیفه نه تاسو کو فیفتح چې دغه بند دروازه دابا کولاوول شي او یکسر یا به ماتول شي دروازه چې څنګه کولاویږي آیا دغه سی به کولاول شي کنه په زور به ماتول شي نو قال حذیفه او ته ویل چې یکسر اب ماتول شي په دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ داغي غ شهادت ته اشاره وا قال عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ذاک اجدر الا یغلق الی یوم القیامه نبی ادا ډیر لایق ده چې بنده نه کړې شي دا دروازه الی یوم القیامه تر ورځ تر قیامت پوري مطلب چې یو ځل دا دروازه ما تشوا نو بیا تر قیامت پورې به دوباره دا دروازه دا بند نشي یعنی دې کې د عمر رضی الله تعالی عنہ داغي غ شهادت ته اشاره ده فقلنا لمسروق دا جامع وی ځکه ابو وائل دام تابعی دی مسروق هم تابعی دی جامع وی چې سله د دې دغه نه تپوسو کا فقلنا لمسروق نو منګه مسروق ته ویل چې سله د د دې حذیفه ابن الیمان نه تپوسو کا چې اکان عمر یعلم من الباب چې آیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته وا چې دا دروازه دا سوک دا نو فسأله نو هغه تپوسو که فقال نو هغه دغه نه تپوسو که د حذیفه ابن الیمان نه فقال نو هغه ویل نعم او حضرت عمر ته دا پته وا حضرت عمر ته دا پته و چې دا دروازه څوک ده کما يعلم ان دون غدن الليل او داسې او ته پته و لکه د سبا پسې چې کوم شپه را روانه یعنی سبا ورځ هغه روخانه ده رڼا ده او به داغي پسې هغه تیار را روانه ده نو د عمر رضی الله تعالی نو داغي مثال داسې ولکه داغه سبا د رڼا او ورپسې بیا داغه د شهادت نه بعد دغه فتنی د سر رواني دي لکه د تیری او د شپې د سه او ته پتوا یعنی تشبیه د د داغه معقول هغه د محسوس سره ورکړه فتنه چې کوم را روانې وي داغه د محسوس سره یعنی د شپې او د ورځې سره دغه تشبیه ورکړي دا باب الریان للصائمین دا باب دی چې الریان د جنت یو دروازه چې هغه باب الریان دی هغه د صائمینو د پاره د روجدار روجدارو د پاره ده رئی اصل کې یو سړی چې کله په اوبو موړ شي نو دې ته رئی وي جزا من جنس العملی انسان چونکه د روجې په حالت کې په دې د تند سره مخامخ کیږي نو دله به جزا داسې ورکړې کیږي بدلا چې د موړ کی نو هغه د دروازې نوم اغیل امریان نومي خې دی یعنی اشاره دې ته چې دې انسان په دنیا کې هغه خپل لوګه تنده دای د الله د پاره پریخي وا نو د جنت هغه دروازه پاغه بدن نکیږي چې پای کې مړخ دی او پای کې تګی کېدل نشتا پای کې بیا وګ کېدل نشتا تسمیه بالضد ده د روجې مقابله کی یعنی مړیدل په اوبو باندې نو الریان للصائمین غباب الریان د روجدارو د پاره حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فی الجنه بابا په جنت کې یو دروازه ده د جنت ته دروازې دي د جهنم څنګه چې سوره حجر کې راځي لها سبعه ابواب داغي او دروازې دي د جنت په یو سیوا ده ځکه سبقت رحمتي غضبي نو بس کله چی دا روژه دار هغی ته وردن نشی اغلق دا دروازه به بند کړی شی فلم یدخل منه احد نو دننه به نشی دی دروازی ته یو تن سیوا د دینه حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معا قال حدثني مالک نو په دې روایتو کې دا دوه روایت ذکر کړی دي چې په دې کې بدی په دغه دروازه باندې دا دن کیږي د دین مراد کم روزدار دي نو کم نه کم درجه کې مراد تناغ دي چې هغه د فرضي روزي نیولي خو د فرضي روزو نه علاوه چې انسان ورسره نفلی روجی چې دغه عمل هم په غالبی روجه دارو نه مراد دای چې دا عمل په غالبی ځکه په دې بل روایت کې راځي په بعضی انسانانو باندې د منځ باب هغه په غالبی نوافل ډیر کوي په بعضی انسانانو باندې د روجو باب هغه په غالبی نفلی روجی ډیری نیسی په بعضو باندې صدقه غالبی په بعضو باندې جهاد غالبی په بعضو باندې بل یو عمل غالبی نو په هغه اعتبار باندې دا دروازې دي او په هغه دروازو باندې باغ دن نه کیږي لکه حدیث کې راځي او سړی چې هغه د رمضان رجیونی سی او ثم اتبعه ست من شوال بیا د شوال شپږ رجیونی سی نو کان کسیام الدهر دا سیده لکه ټوله زمانه چې دا غرو جدا اوس یو سړی د دغه اهتمام کوي نو د دې سیده لکه ټول کال چې دی روجي نو دا د باب الریان نه به داخليږي دارنګي یو سړی د رمضان روجي نسی ورسره دا چې کوم نور نفلی روجي دی یا په هفته کې د پیرو د جمعرات یا په میاش کې درې روجي میاش کې درې روزي انسان نیسی دیار لسمه سوار لسمه پیل لسمه نو دا نیسی یا نور داسې درې ورځي نو داسې خلک با په باب الریان باندې د نکیږي او جمع داخليږي با جوړه فی سبیل الله د الله لار کی یعنی هر هغه شی چې هغه دو شینا داغه نه خرج کړل مثلا جامه دا دو جوړی هغه ورکړي دارنګي پیزار دی دو پیزار هغه ورکړل یا مثلا یو سړی دی دو کمبلی ورکړي دو بالښتونه ورکړل یا د دین علاوه هر یو شی چې هغه دوی هغه ورکړل او یا زوجین تسنیه للتکرار دا څنګه چې سوره ملک کې راځي ثم مرجع البصر کرتين او بیا وګرځوه دا خپل نظر دې بیا بیا نو کرتین تثنیه للتکرار نو معنا دا من انفق زوجین چا چې خرچ وک بار بار یعنی بار بار هغه خرچ وک فی سبیل الله په لار د الله کې نودی من ابواب الجنه څنګه چې د حدیث دا نورې جملې یو یو دروازه په داغین او تاواز کیږي نو دغه سي انفاق هم دی ځکه پای کې بیا صدقه راځي چې څوک د صدقې والو نو نو هغه تبا د باب الصدقه نه आवाज کیږي نو چا چې خرچو ک بیا بیا په لار د الله کې نو د تباواز کړي شي د یو د دروازو د جنت نه یا عبدالله او د ته به ویلی شي اعلان به تدا کې دی شي چې یا عبد الله اے دا الله بندا هاذا خیر دا هغه بهتره بدله ده تا چې کوم مال لګولې وو تا چې کوم عمل کړی وو دا هغه بهتره بدله ده او دا دروازه یا دا جنت بهتر دی هاذا خیر دا غره عملو دا غ بهتره بدله ده فمن کان فن اهل الصلاه نو هر غسوک چې هغه د منځ گزارو نو نو دوعیه من باب الصلات هغه ته به د باب الصلات نه आवाज وکړي شي ومن کان من اهل الجهاد او څوک چې د جهاد والو نه مجاهدو نو هغه ته به د باب الجهاد ناواز کیږي ومن کان من اهل الصيام او څوک چې د روزدارو نه او دعیه من باب الریان نو هغه ته به د باب الریان نه आवाज کی دی شي ومن کان من اهل الصدقه او څوک چې د مال خرج کوونکو نه نو دعیه من باب الصدقه د تبه د باب الصدقه نه आवाज کیږي په روایتو کې د جنت د دروازو ګڼ نمونه راځي نو حالانکه په صحیح حدیث کې خدا دی چې د جنت اته دروازې دي نو پای کې بیا تطبیق دا ممکن دی چې بعضې دروازې چې داغي کم نمونه راځي مثلا باب الذاکرین د ذکر والو چې کومه دروازه ده نو اوس دا باب الذاکرین دا به هغه دروازې یعنی دا غي به تداخلو کی ځکه په یو دروازه چې ته دن نشي نو جنت خلوی زیاده بے پای کې لکه مزید نور دروازې مشتا نو لکه پای کې به تداخل کی کم چې ذاکرین دي نو چونکه ذکر د مون سره زیات مشابهت لري نو لکه دا په دغه یو دروازه باندې حساب کا فقال ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پوسوک بی ابي انت و امي يا رسول الله زما مور او پلار دستانه قربان شي د الله پیغمبره ما علا من دعی من تلک ابواب من ضروره دا من ضرورتن دا غد ما علا سره متعلق دی ما علا نشته دی په هغه چا باندې من ضرورتن سهاجت یعنی په هغه چا هغه چا ته ضرورت او هیڅ حاجت نشتا ضروره په معنا د حاجت باندې نشته دی په هغه چا باندې هغه ته څه ضرورت او څه حاجت نشتا من هغه څوک دعیه من تلک الابواب چې هغه ته आवाज وکړي شو د دغه دروازو نه یعنی د یو د دغه دروازو نه چې څوک وردن نشو نو هغه ته بیا څه حاجت او ضرورت نشتا چې وسړی وي چیرې که ده ته د بلې دروازې نه هم اواز وکړی شي جنت ته هغه دننه شه که د یو د دغه دروازو نه چاته اواز وکړی شو نو نشته دی هغه ته سهاجت پاغه باندې ساجت نشته هیڅ ضرورت نشته زکاغه خپل مرام او خپل مقصد هغه تر لاسه ک خو زه د یو اوچت حال داغه ته پوس کول غواړم د الله پیغمبره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها خا ایا را بللې بشي او تند د غټولو دروازو نه د سبم سوک بختوري چې هغه ته به د ټولو دروازو نه आवाज کولی شي قال نبی علیہ السلام فرمایل نعم او وارجو ان تكون منهم او زه امید لرم چې ته به د هغه خلکو نه په دې کې اشاره ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه فضیلت ته او داغه غلوی همت ته او داغه غلو همت ته چې په مونږ کې په جهاد کې په صدقه کې په روجو کې په هر یو سیس کې هغه باندې دا اعمال غالب او هغه دا ټول کول وارجو ان تکون منهم ردن علی الروافض پر روافض باندې رد دی باب هل یقال رمضان او شهر رمضان ومن را كله واسعا امام بخاری کله کله په ترجمه الباب کې د باب په عنوان کې د بعضی روایتو داغي ضعف ته اشاره کوي یو روایت کې راځي کمزوري روایت کې چې لا تقولوا رمضان تاسو رمضان ځان لموای قران کې شهر رمضان ذکر دی نو کې دې شي یو سړی دا غینا دا استدلالو کی چی شهر رمضان یعنی د رمضان سره به ته میاش ذکر کې شهر به سره وای او په یو روایت کې هم راځي اگر چې ضعیف ته امام بخاری دا غي ضعف ته اشاره کوي چې لا تقول رمضان رمضان مو ځان لا فانه اسم من اسماء الله ذکر دا نوم دی د نومونو د الله نه کتا سو وای نو شهر رمضان وای امام بخاری دا غ روایت ضعف ته اشاره کړی دا او هغه وی چې صحیح روایت موجود دي نبی علیه السلام د رمضان سره د میاشتي یا د شهر ذکر نه دی کړی او امام بخاری هغه بعض اوقات روایت دا سره راوړي مخکې کتاب الحج کې د حجاج دا غ روایت ذکر شوی وو چې حجاج به ویل تاسو سوره البقره یا سوره النساء مو وای چې دا د خز صورت یا د غوا صورت دا سمو وای بلکې دا وای چې السوره التي یذکر فیها البقره هغه صورت چې پای کې د بقری ذکر کړي شوی دی ابن مسعود پر رد کړیو چې نه دا خبره دا ټیک نه ده او د ابن مسعود دا غا روایت چې نبی له صلوات والسلام نخپلا دا ثابت دي چه هغه د صورت اضافت هغه بقره ته کړی دی سورۃ البقره نو دارنګ امام بخاری هم دلته دا وایي که شهر سره ذکر نه دی د روایتونه رمضان ځان له مطلق ها البته شهر رمضان هم ویل شي څنګه چې قران کې راغلي دي باب دا باب دی چې هل یقال آیا ویل شي رمضان رمضان او شهر رمضان یا میاش د رمضان ویل شي ومن را كله واسعا او دا باب د په بیان دا غچا کی چې داغه خیال د دې ټولو باره کې دی چې دوانه ویل شي وقال النبي صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایي من صام رمضان چا چې روجي اونی ولې د رمضان نو په دې کې ګوره شهر نشتا دارنګ بل روایت کې راځي لا تقدمو رمضان د دا رمضان نمخ کې هغه شکی روجا هغه منی سي بلکې برویت باندې اکتفا وکي فتحت ابواب الجنه کله چې رمضان راشي نو فتحت ابواب الجنه د جنت هغه دروازې هغه کولاو کړي شي د جنت دروازې کولاو کړي شي او د جهنم دروازې هغه بند کړي شي وحدثني يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضی الله عنه یقول ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل رمضان کله چې رمضان اغراشي نو فتحت ابواب السما نو د اسمان دروازې هغه کولاو کړې شي بل روایت کې ابواب الجنه د جنت دروازې هغه کولاو کړی شي بل روایت کې راځي ابواب الرحمه د رحمت دروازې هغه کولاو کړی شي وغلقت ابواب جهنم او بند کړی شي هغه دروازې د جهنم د دې وجه نه په رمضان کې کم چې هغه ګناګار خلک داغي هم اعمالو ته شوق پیدا شي او هغوی هغه د خیر کارونه هغه د نورو میاشتو په نسبت باندې هغه زیات کی او هغه سیوا کی بعضې خلک بیا دا سوال کوي چې په رمضان کې خلک ګناهونه ولې کوي د هغې وجه دا ده که شیاطین هغه بند کړی شي بلکې په بل روایت کې راځي چې هغه کم سرکش شیطانان دی هغه وتړلې شي او کم چې دا واړه دي نو دا همدغه سي پرانستې شي وي خو کټول متړلې شي نو د انسان د د د وسوسې چولو د پاره او د انسان د ګناهونو ته د مایل کولو د پاره یوازې شیطان نه دی بلکې قران وی ان النفس لاماره بالسوء بازی هغه نفس ته چې هغه په ګناهونو باندې امر کوي نو یو د دغه اندرونی دشمن دی چې هغه نفس ته او بل دا چې انسان ټول کالی ګناهونه کړي نو انسان هغه عادت اغستی نو پروژه کې انسان هغه عادت کوي اگر که شیطانان تړلې شي وي وسلسله الشیاطین او تړلې شیطانان یا بل روایت کې راځي هغه چې کوم ناکار او شریر شیطانان دی هغه وتړلی شي باب رؤیت الهلال په دې ځکه باب عنوان هغه محدثین هغه تړي بعضی کتابونو کې نشتا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر رضی الله عنهما قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا رايتموه فصوموا اذا رايتموه فصوموا کله چې تاسو ووینئ کله چې تاسو ووینئ د رمضان میاش د دې وجنه په دې بل روایت کې هغه راځي اذا رايتم هلال رمضان نو په بل روایت کې دغه راځي چې تاسو کله د د رمضان میاشو وینئ اذا رایتموه او یا په دې فقدرو له پدای کی اشاره ده کله چې تاسو وینئ میاشت رمضان نو فصوم روزه کوي و اذا رایتموه او کله چې تاسو وینئ هغه میاش د شوال نو فافترو نو تاسو اختر کوي فین غم علیکم پس که چرته پټواله راوسته شي په تاسو باندې مطلب دا د میاش مون لیدا اوریز دا او یا اوریز نه ده لیکن میاش مون لیدلا نو فقدروا له نو بیا تاسو اندازه وکي بیا تاسو اندازه وکړئ د دې میاشت د رمضان د پاره مثلا د شعبان میاشتا نو پټواله وکړي ش په تاسو باندې نو بیا اندازه وکړي د دې میاشت د رمضان د پاره مطلب دا دی بیا دیرش پوری پوره کوي د شعبان او بل ورځ هغه بیا میاشت رمضان دا وقال غیره عن الليث او د یحیی ابن بکیر نه علاوه د لیس نه روایت کوي سوق عبد الله ابن صالح حدثني عقيل ويونس چې مونږ ته عقيل او يونس اغي بیانو ک او پای کې فقدرو له د له په زیبان دی له هلال رمضان د دې تسری راغلی دا د د اسلام احکام دا ډیر د عقل او د فطرت مطابق دي کوم عمل چې هغه روزانه تکراریږي مثلا منځ دی د منځ د دې تعلق د د نور سره تړلې دی او کوم عبادت چې هغه په کال کې یو ځل راتاویږي نو هغه د میاش سره تړلې دی لکه مثلا حج دی نو د حج تعلق د د میاشتې سره دی ذوالحجه شوا او شوال ذوالقعده ذوالحجه دغه میاشتو سره دارنګ روجا هغه په کال کې راتاویږي نو داغه تعلق د میاش سره تړلې دی د دیو جن بازي ناپوی او جاهلان په دې باندې واوري چې کله بحث راځي ویره بیا د سعودي سره ته مونږ ولې نه کې نو جاهل ته دا پته نشته چې د یو تعلق هغه د میاشتې سره دی او د یو تعلق هغه د د نور سره دی نو د یو تعلق هغه د میاش او د بل د نور سره نو فین غم علیکم فقدروا لا او چونکه دا امت لکه دا اکثره پدې کې امیان او ناپوهه خلک غړیر دي او بیا عرب خوم داسي لیک پړ اغیز دنو نو د اسلام د دې عبادتو تعلق د دې سيزونو سره راوستو چې هغه د رؤیت سره دی چې مثلا سورې ویني نور ویني نور پریوته نور راخکاره شو نو چې د کمسیس تعلق هغه بس د رؤیت سره او د هغې سره د عبادت هغه وتړل د حساب کتاب سره نه د کباز خلک د هغې حساب کوي ونیتا او دې کې نیت هغه ضروری دی چې انسان د اجر نیت لري او د عبادت نیت کی نو د دې هغه اجر هغه مخکې را روان دی وقالت عائشه رضی الله عنها عن النبي صلی الله علیه وسلم يبعثون على نياتهم دې کې امام بخاري د نیت اهمیت ته اشاره کوي چې راپورته به کولای بشي دا خلک په قیامت کې اعلی نیاتهم په خپلو نیتونو باندې چې د انسان په کم نیت باندې د د مرګ راغلی او په کم عمل کې نو په مغنیت باندې به دی راپاسیږي حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا څوک چې ليله القدر کې قيام وک د ایمان او د ثواب په نیت باندې غفر له ما تقدم من ذنبي نو د بو بخلی شي هغه چې هغه د مخ کې کړی دي من ذنبه د ګناهونو نه مخکینی ګناهونه به تعالی معاف کی او چا چې د رمضان روزه ونیول د ایمان په حالت کې واحتسابا او د ثواب په نیت باندې نو غفر له ما تقدم من ذنبه نو د تبو بخلی شي هغه ګناهونه چې هغه د مخ کې لګلی دي زه ان شاء الله دا نور روایت به بیا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین